په غمې ناحیې څخه احمد پوښتنه کوي چې د څوارلس کلن جهاد په اوږدو کښې زیات شمېر هغه جامع مسجدونه چې پخوا به د جمعې لمونځونه پکښې کېدل تخریب شوي که اوس دغه جامع له سره جوړ شي د دوهم ځل لپاره د امیر امر شرط ده او که نه حضراتو دا مسئله دغه فتاوا تاترخانیه په نسخه کې راوړي چې یو ځای مصر وي مصریت خراب شي آینده دپاره بیرته هغه مصر مصر وګرځي جامعګانې پکښې جوړې شي و جدید امر ته حاجت شته دا په نوی امر تاسې اخلي ولایت ته به ورځي و جناب محترم قاضي صاحب ته به ورځي د قاضي صاحب څخه به امر و اجازه اخلي بیا به دا خپل منځونه نوي راګرځوي والسلام